ګلو باندې بعضی ملګرو کې یو شانتی بعضی کې بل شانتی او دا د هر علاقې خپل لباسي هر علاقې کې خپل خپل خوان کوي والیا درنا بینا دوریږي چې نه مگر خپل خاوندانو ته یا پلارانو ته یا پلارانو د خاوندانو ته موږ تسخر وایو او ابنا زامنو ته زامنو خاوندانو ته موږ ته بنځه وایو چې د بلې خزيزي یا رونو ته بنی خوالی امنا یا وریرونو تا او بنی اگا پرده نکی نو خیر ولا ازرنا بی او نظرہ بغی خولا دیر پارا چی زہر شاہ چی پلوی زینت دائی عبادکم او نکاح وکیا نیکان لا د علماء استاد سنا و امامکم یکم او د ویز استاد سنا یکون کرا گوی غریبانان مالدار بکی دیلا الله د فرفضلنا والله واسع علیم والله دې فراخ علم والا وليستعفف الذين آګه سان چې غواړي اهل کتابت دا غنا چې واقدار دي الله سره کتا سو په دې کې خیر چې دې او نه ولې پرې خو دې دا چې تعالی سراړي نو چې خزا لاړه تعالی پیسې راړي کم ځای مې راړي آیا سړی واده کړي یو کونډې سره یو واده در سره کوم کو زما به یو څو شرط دی ویسه شرطونه هغه ورته یو شرط مې دادې یو قد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت او چې مغرب ته د ماسوغی نه پس په نور نه لګي او سارې نور سوځي نو ترقی نه کوي چې کولاو میدان کیو مطلب دا مشکات مراد سینه د مؤمن میسباد دیوی نه مراد عقیده د مؤمنو او زجاجی نه مراد دی عمل د مؤمن نو څه مطلب چې موحدی او داغه په زړه کې عقیده توحیدی داغه عملم بیا صفائی سنت برابری نو څنګه چې هغه تیل پړک وای کتا وتا اور نه بل کړو ما دا سه د مخ نه پته لګي چې دا نیک سړی دی او دا پرېزګار سړی دی چې عقیده یې سمي عمل یې سمي عمل یې سنت مطابقي نو ته لګي چې دا نیک سړی دی او پرهیزګار سړی دی کاغه سویلی یو کني یو زکه وی ما ازل وجو وجو کذریون او شیشا ته وای ګینی دا ستور دې پړا کیدون کې بلی دا تیلو د ونه د خیر نه چا زیتون ونه دا لا شرقیت ولا غربیه نوی په طرح د مشرق او نو په طرح د مغرب یا کازو زه تو آیو دیو نسی تیل لدی چه پلاک وئی اگر کنی را سیدل دیتا وور فی بیوتنا زن اللہ وان ترفا فی بیوتن خبر مقدم دے مبتداء مؤخر رستو دا رجالو پکورونو کی اذن الله حکم کړی دا الله چې پورته کړی شي دا ګورونه یاد کړي په دې کې نوم دا الله یسبح له بالغدو والآصال نه کاروبار کوي خرصول غسل کوي تجارت کوي خدا الله دې کتاب نه هغه نشي غافل کوله اپ خپل ټیمی ادا په خپل ټیمی وای قام صلاه دې او بابا دې مزار و ایتاء الزکات او د ادا کولو زکات نه یغافون یوما تتقلب فی القلوب والابصار یری دا غرض نه چې مستاج دی کړی دی او زیات کی دی له خپل فضل نه فضل دی دار د الله والله یرزق من یشاء بغیر حساب الله رزق ورکړي چاله چې غوږی وی حساب او مثال لا کسانو چې کوپر کړه ده اوس د کافر او د منافقانو مثالونه د کافر مثال داسې دی لکه یو سړی دی او هغه په یو صحرا کې روان دی چلوې صحرای او ټکل د غرمایو او تمخ یې ګوري نو تا تا لره ځای داسې کاری لکه وبو تبوای وبدي او چې هغه ځای لور شي نو هیڅ شي نه دغه سي کافر عمل کړي دي دا خیال چې دا ما نیک عملو کا دا به په کار راشي و یره د پیریانو تنورونه پکې جوړېدل داسې لویه صحرا وه بقیادین کسراب بقیادین بشان دا شګو ګلې په صحرا کې یا سبو زمان ما ګمان کوي په دی باندې تګه دوبو تر دې پورې چې کله راشي دیتا او د هغه دریاب کې ځلان دی پروت دی د لا ځان د مخې ته کې نو د هغه خپل لاسوم نه ویني دا سي تیار ده تیار ده تیار ده دغه سي دا منافق دی دغه ډوب شوی دی د منافقت په دریاب کې د خپل لاس نه ویني د تخپل ځان نخکاری رنبیر وای پاسی او کوزی ته وای چې تا کې دو سوري دي او کظلمات فی بار لجین یا مثال د عمل منافق پشان دریا باندې پشان د تیارو باندې پا دریا ډونګي کې چې پټ کې زړه چاپی او د پاسه زینا نوري چپی وی او د پاسه دین وی وریاز ظلماتن بعضها فوق بعض تیاری دی بعض دینا د پاسه د بعضو یو تیار د دا غلطه عقیده دیم تیار زاغه بد عمل دریم تیار د دا ناکار مرګری اذا اخرج يده لم يكد يرى او اړی ویلا دا چان چې بوشي دا الله یا کادو سنا بر کی نزیر یا پړک د پرېښنا د دی یا زاب بل ابصار چې د خدای نظر سترګو یو طالب الله الليلا والنهار اړی دا اړی الله شپه او ورځ لرا کله شپه دکی کله ورځ دکی کله شپه شي کله ورځ شي بعض دینا غدی جروان دی په دوه خپو باندې او بعض دینا غدی جروان دی په څلور خپو باندې نو پیدا کوي الله چې خوشي ده الله او الله دې پاره اوشبان قدرت والا اوس ترغیب قرآنی کریم تا قل عدیو اللہ و عدیو الرسول وایا اطاعتو گئی دا اللہ اطاعتو گئی دا پیغمبر نو گوار دا فینما لی ما حملا نو بیشکا پدی پیغمبر باندی بوج دا غلی چلتا والا گلی شوی دی پدی بار شوی دی تا والا شوی دی چه دا تا بیان کرده کنا وعلیکم ما حملتم تاسو باندی چې خامخا پاتې کوم به دی لره په ځمکه کې لکه چې پاتې کړي مې وه کسان چې مخکې ځای نه وو ولا یمکنن لهم دینهم او بدله به ورکم دی لره بدله دی هغه ارتضا لهم چې خوښه کړې ده دی ځان لره دی لره ولا یبدلنهم من بعد خوفهم امنا خامغا بګی وما واهم النار زیدی دی ور ولا بیس المسیر او بعد زائد را دوی دا ور یا ایو الذین آمنو اوس بیا هغه مقصد د صورت اصلاح د معاشره وا مومنانو ایجاد والی تاسو نه کسان والله علیم حکیم والله دې په حکمت والا واذا بلغ الاطفال منكم الحلم کلا چورز زوانان ستا ما شومان ستا سن زوانان تا نو اجازه دې غواړي لکه چې ځان وخت هغه سانو چې مرګي دای نه و دا رنګ بیان دی الله تعالی تخبل آیاتنا والله علیم حکیم الله دې په حکمت والا او بیوت آبائکم یا د کورونو د پلارانو ستاسو نه یا د کورونو د میندو ستاسو نه یا د کورونو د وروڼو ستاسو نه یا د کورونو د خویندو ستاسو نه یا د کورونو د ترونو ستاسو نه یا د کورونو د بوګانو ستاسو نه یا د کورونو د ماماګانو ستاسو نه یا د کورونو د ماسیګانو ستاسو نه او ما ملکتم مفاتحو یا د هغه کورونه چې واکدارې تاسو چابیان داغي او صدیقی کوم یا د کورونو د دوستانو ستاسو نه دینه که به ساته خوري نو خړې شي لیس علیکم جناح نشته تاسو باندې ګناه چې خړی تاسو جميعا یو ځای او استاتن یا ځان لزان لا کې یو ځای په یو تالی کې خړی او ګنار سو ځان ته جدا جدا چي دانه چې ته ته بل سره کې دې اندوانو आवाज نه آستي نه که څو ځان له خوري که څو په شریکه خوري فایزا دغلتم بیوتان نو کله چې دنه شي تاسو ګورو تا نو سلام واچوی داغی پوسیتون کو علا انفسکم ستاسو پا مرگرو باندی یعنی ته غلط سوچ مکو داغه د بچاو سوچ کوا تحیتا من الله مبارکتا طیبتا پیشکشی دا طرف دا الله نه د خیر نه ډکا او پاکا دارنګ بیانی الله تاسو دلایل خامخا کلو اخلیو انما المؤمنون الذين اوس بیا ادب بشکا مومنانا کسان دی چې ایمان راړي په الله او پیغمبر د الله باندې او کلا چې وی دی د دې پیغمبر سره په او کار باندې جر جمع کی دن کی جرګه کوي ان الذين استاذنك يكننا كسان چای اجازه غواړي ستانه دا کسان چې ایمان راړي په الله پیغمبر دا الله نو کلا چې جال غواړي ستانه د پاره د باز کار د دایو نو اجازه تو کا چا د ستا خو غوي د داینا کته اجازه کیو کا کوي بکوا واستغفر لهم الله بخنه غواړه د یدا الله نه یقینا الله دې بخون کې مهربان لا تجلو دعا رسول مگر دا وای بننه پیغمبر پمیان سازو کی پشان بننی د باز استاد سو باز ولا سمات لاو پیغمبر د ځان ور دمګړه نو څنګه چې یو بل ته یا فلانیا یا فلانیا نو پیغمبر ته داسې واجی یا محمد دا خو بجوان وا چې ځان ورته مګړه د مرګ نه بعد خو بیا سرب ناروا دي بیا وتاړو دا واز نشي کوله چې ته پیغمبر د ځان و دي غړي دا رنګ مطلب ادب دی ستا استاد دی ستا مشر دی ستا پلار دی د ځان و دي مګړه پیغمبر غواړو غړه ما د ځان په شان دي مګړه یو نیمینو هغه پلار ته تا داسې او کو تا داسې او کو الکه هغه ستان دولې چې تاو تا هغه تاسو داسې او کو جی تاسو داسې او تاکی سرا پیجنی اللہ آگا سان چه خوئیگی ستا سنا زائد پنا تا چلے غلے غند زان خوئی زانو باسی چه سوک بیو نوی نی فلیا تر اللذین نو لیریگی آگا سان چه خلاف گئی دے امر دے پیغمبر چو با رسی دی دا مصیبت او برسی دی دا عذاب دردناک او لی ترخی او باغر چې تاسو وا بلګي شي الله تا نو خبر بګي دای لرا بما ملو باغ باندې چې دای کړی دی والله بكل شيء عليم الله دې بار یو شی باندې پوا صورت کې سلور قوانین ذکر کړ د دغه د بادشاہ او و آداب ذکر کړ د بیا د ختمولو چې دا خپل کا چې بیا دا بچي